محمد رحیم بشردوست پوښتنه کوي چې که چیرې له چا څخه ډېر لمونځونه قضا شوي او حساب یې ورڅخه ګډوډ شوی نه ورته معلومیږي نو به یې څرنګه راګرځوي حضراتو دی دې راولاړېږي د شواروزو لمونځونه دې راګرځي د هر شواروز سره مطلب دا د سهار سره د سهار د ماپښین سره د ماپښین د ماجګر سره د ماجګر د ماښام سره د ماښام سره ماخوستن حق ده نو که کال د دسه قضا سی و یو کال د دې د المنځنه کوي که دوه کال قضا سی و دا خو نو تا ته ګوره هغه کلونه معلوم دي میاشتې و تا ته معلومې دي ته به پر هغه ترتیب باندې د المنځونه کوي چې اوله ورځ وه دا معنا ده اتل سول منځونه د کال دي دا د کال اتل سول منځونه ستا په ذمه کې فریضه پاته ده نو که هغه په اوته کولای شي ستا خوښه ده که دې په میاشت په وسه ده او که په کال که په لس کاله ستا په ذمه کې فریضه ده او که داسې وي چې یو سړی وایي چې لمنځونه قضا سوي به وي معلوم نه دي یا په مرداره جامه کړي یا په بې اودسیا باندې کړي قضا سوي هغه یېر سوي هغه تاریخ و زمانه میاشتې نه یې معلومي بیا به نو داسې وایه که د څلور رکاته نفل کول نفل پرېږدم و اول فرض د ماپښین یا آخر فرض د ماپښین اول فرض نفل مه کوي حضراتو په دې نفلو کې نه تا قضایي لمونځو کوئ ولې زموږ ستاسې په عصر کې بېدیني ډېره ده بې احتیاطي ډېره ده بیا نو دا خلق د دنیا په خاطر یا په دا اول کې د بلوغ د سړي څه څونه لمونځونه قضا کېږي د ناجوړي په خاطر یا د بل عذر په خاطر لمونځونه خلک قضا کوي بیا اعاده نه کوي نو که مو د ماښام فرض کول بیا به دغسې وایي چې اول پر د ماښام یا آخر لکن نیت به کوې د دوو رکاتو فرض و که یې به څلور رکات درې ناشتې په دې مابین کې راځي چې دوه رکات مو ډک وکړه بیا به کښېنئ عبده رسوله باندې به ولاړ سي درېیم رکات به بیا ډک وکړي بیا به کښېنئ بیا پر عبده رسوله ولاړ سي څلورم منظم کړي که چیرې هغه فرض په ذمه کې پاته و هغه درې رکعاته فرض به پر سي هغه یو به د هغه شی لغوه ولاړ شي او که چیرې فرائض نه وه نو نوافل بیا بطیرا نسته یعنې په نفلو کې تاک لمونځ نسته نو هغه څلورم په دغه خاطر ورځمیږي او په دعوی تور کې د ماخوستن هم دغه شي کوي لاسونه غوږو ته مه پورته کوي چې بیا خلق در خبر شي ته به سهار پر لس بجې باندې قضایي وتر کوې لاسونه غوږو ته یوسې خلق دی ویني وای ګوره دغه بيدنه وای برای ما خوستنې فرض نو وتر نه دي کړي اوس دا دی راګرځي ولې نه کولای تم نو شریعت مقدسه ستر پر سړي اچي لاسونه غوږو ته موړي دعای قنوت په درې مرکات کې واشتي بیا انو زم پس له درې مرکات بیا پر عبد رسوله ولا علیه څلرم مرزموي که هغه وتر و درې رکات به مسیسي کچيري وتر نه و ټوله به نه پلسي دا څلور سره او پاتې شو دا چې تا یو کال منځونه قضا کړي دي دا اتلس سوه لمونځونه کېږي هغه که په اوته راګرځولی شي که په کال کې په میاشت پر هغه ترتیب به کوي چې اوله ورځ پر تا فرض وه مطلب دا دی ډکې هغه ډک کوه تشې هغه تش کوه والسلام